بسم الله الرحمن الرحیم ولا تشترو دا ځای دی ولا تشترو بعهد الله ثمنا قلیلا مخکې بیانو د ایفا د معاهده الکه چې چا سره معاهده وکړو د شریعت خلاف نی هغه معاهده باندې ایفا کوي پوروالی کوي د دنیا لالچونه که درته رامخکې شي هم هغه دغه کوي نن تا د یو قوم سره معاهده کړې ده او سبا د دې قوم نه تا ته یو بل قوي قوم ملاو شو نو ته داسې مه کوه چې دوی سره معاهده ماته کړې او د هغوی سره معاهده وکړې ولا تشترو تاسو ماخله بعهد الله په وعده د الله سمنا قليلا عوض لګ الکه چې چا سره د معاهده وکړه د معاهده ته سوی د الله معاهده وی د الله معاهده وته څه کوي چې په معاهدو کې د الله نامه یاد شي الله ګواه دی په الله قسم چې موږ به دا کار سره دسې کوو ان ولی انما عند الله یقینا هغه اجرونه او ثوابونه عند الله چې پنيز د الله دي چې تاسو په خپل موحده باندې پوراوالی وکې او د دې کم اجر او ثواب الله درکې انما یقینا هغه اجرونه او ثوابونه عند الله چې په نزد الله دی هو خیر لکم هغه ډیر ښه دي ستاسو دپاره ان کنتم تعلمون که چېرې تاسو پوهیږئ بیا قرآن مجید کې وایي دا تاسو سره چې نن دا څه دي دا خوشحالۍ دي او دا عزتونه دي او دا هر څه دي وایي دا ختمېدو والا دي او کم اجرونه او ثوابونه چې د الله مقرر کړی دي هغه ختمېدو ولا نه دي ما عندکم هغه سیزونه چې تاسو سره دي ینفدو هغه به ختم شي دا چې تاسو سره سدي دا به ختم شي وما عند الله او هغه اجرونه او ثوابونه چې کم د الله سره دی او الله تاسو له مقرر کړی دی نو باق هغه همیشه دی ولنجزین الذین او خامخا خامخا مونږ به بدل ورکو هغه خلکو ته صبرو چاغوی صبر کړی وی برداشت کړی مونږ به دوی ته بدل ورکو اجرهم د اجر داغوی به احسن ما پاغه خیسته هغه کارونو کانو یعملون چاغوی بکوله الکه یو بشارت ته بشارت د اعمال صلاح اعمال صالحو د لپاره ترغیب دی من عمل صالحا چا چې عمل وکړ نیک من عمل صالحا چا چې عمل وکړ نیک هغه نیک عمل کوونکی عام دی من ذکرین که هغه نارینه او انسا یا خزی خدای دې که کاغه نیک عمل والا سړی وي او کاغه نیک عمل والا خزی عمل یو که خو یو شرط پکې دی ښه چې دا شرط پکې نی بیا کار نه کوي هغه یو شرط دا دی چې وهو مؤمنون په دې شرط چې هغه مؤمن وي اوس ابو جهل که ډېر اعمال صالحه وکړي الله اجر ولا نه ورکوي کافر د پاره اجر په آخرت کې نشته اجر که الله پاک انسان ته ورکوي په آخرت کې نو شرط پکې دا دی چې پیله ایمانی وهو مؤمنون په داسې حال کې چې هغه مؤمن وي نو چې مؤمن وي او دې اعمال صالحه کوي فلنحینه نو خامخا خامخا مونږ به ژوند ورکو هغه ته موږ به خامخا ژوند ورکو هغه ته حیاتا طیبتا ژوند پاک دا پاک زندگی پاک ژوند به وته موږ ورکو پاک ژوند څه دی د خوشحاله ژوند د خوشحاله پاک ژوند بزرگان وی د دې نخې سدي پاک ژوند دا دی چې طلبګار طلبګار د حلال وي د حرامو نه نفرت کوي او ژوند د الله په اطاعت کې تیری بس د دې نه ښایسته ژوند او د آرام ژوند بل نشته فلنحینه نخامخه من به ژوند ورکو هغه ته حیاتا طیبتا ژوند پاک پاک جون دا مطلب ما د اطمینان د آرام ابو هريره تاسو بخاری کې وې رسول پاک صلی الله علیه وسلم چې هغه خندق ته کوشو جابر صاحب سوې موږ د سوره زونه نارو د درې ورځو نه نارو د خېټو پورې تیږې تړلې وي لیکن چرته فریاد کو چې وګي یو او تګي یو دادی او دادی اسم نو خوشاله خوشالي دغه خو دا دا چې هغه د دین برکت دي نن به مونږ هر څه ډېري و ګراني راغله و داسې شو و پلانې هلکه بېګا دې نه ده خوړلې بله غرمه دې نه ده خوړلې چې دا دونه سهار چې راتلې چای دې نه دي څکلی فلنحینه نو خامخا مونږ به ژوند ورکو هغه ته حیاتا طیبتا زندګي ژوند پاک ول دا خو د دنیا مسلې دي ولنجزینهم او خامخا مونږ به بدله ورکو هغوی ته اجرهم دغه اجر د دوی به احسن ما پاغه خیسته هغه کار کانو یعملون چې دوی به کوله بیا مسله د آداب د تلاوت د قرآن مجید هلکه چې قرآن مجید ته کینې خدای دې کی که په قرآن مجید کې تلاوت کوي او که په یاد کوي آداب دادي چې کینې نو اعوذ بالله وایه اعوذ بالله اعوذ بالله پس بسم الله دا سنت طریقه ده سنت او بیا تلاوت شروع کې ښه په دې کې ډېر لوی خیر برکت دی دقه سي مسله ده چې مون شروع کوي پیل رکعت کې اعوذ بالله وایي خیر دا وایي سنت ده بیا بسم الله وایي دویم رکعت ته چې راپاسې اعوذ بالله به وایې که نه به وایې زمونږ احنافو چې کوم تحقیق کړی دی او ښکلی تحقیق دی نو هغه دا دی چې په دویم رکعت کې صرف بسم الله وایې اعوذ بالله مخکې ویلې ده کنه بیا اعوذ بالله مو وایې د امام شافعي صاحب والا چې دي هغه په هر رکعت سر کې دغه وایي اعوذ بالله وایي فاذا قرات القرآن کله چې ته اوې قرآن کله چې ته قرآن اوې نو فاستعذ بالله ته پنای وغواړه په الله من الشیطان الرجیم د شیطان رټلی شوی نه فیسا قرأت القرآن کله چې ته اوې قرآن فاستعذ نو ته پنای اونیسا بالله په الله من الشیطان الرجیم د شیطان رټلی شوی نه څه مطلب ځنې خلک خبره کوي خو دا مطلب صحیح نه دی وایي تا چې تلاوت وکړو او تلاوت تی پوره که او قرآن مجید دی بچ بند که د اجرونو د ثوابونو الله درته عظیم خزانه درکړه چې خزانه درکړه د دې خزانه د پاره غټ غل څوک دی شیطان نو داسې وایه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم خدای د دې ثوابونو چې دا کوم خزانه تا ته راکړه تا مال راکړه د دې خزانه نه زه پنې لیسم پتا باندې د شیطان نه چې تا پوسټیو کې دا ولې و یو ګوره دلته دا سیدی کنه فیضا قرات القرآن چې کله تا قرآن اوې نو اعوذ بالله وایا کوم خلک چې ترجمې کوي او د استاد نه نه کوي د کتابونو نه کوي هغوی هم دقه معنی دغه کوي لیکن دا مطلب صحیح نه دی د دې دا مطلب نه دی چې قرآن دی ووایي د قرآن پسې رستو اعوذ بالله ووایه دا دلته کې یو قوم دی چې جمع کې د سره ولاړی نو چې سلام وګرځي نو دوی وي بسم الله الرحمن الرحیم الکه بسم الله خلق سر کې وي که بسم الله خلق دغه کې وي تاسو ورېدلی بسم الله الرحمن الرحیم د دې دا مطلب نه دی د دې دا مطلب دی چې قران راواړې او شروع کین نو قران شروع کوه ما پیله دغه وایا اعوذ بالله وایا ځکه په لوی عظیم لار روان شوي اسې نه چې دشمن درته په دې لار کې څه نقصان رسي او کته وې چې د دې ترجمه نو د دې ترجمه داسې ده چې فاذا قرات القرآن کله چې ته اراده وکې د ویلو د قرآن فاذا قرات القرآن کله چې ته اراده وکې د لستلو د قرآن نو د لستلو د اراده پسې فاستعذ بالله ته پنه یو غواړه په الله من الشیطان الرجیم اعوذ بالله وایا نو خیر سره چې اعوذ بالله دی وی او ته تلاوت شروع کې نو انه بشک ليس له سلطان نشته د د د د پاره څه غلبه انه یقینا لیس له نشته د د دپاره سلطان غلبه علی الذین آمنو پاغه خلکو چې هغه ایمان راوړی دی چې تا خو عوذ بالله وې کنه نو دی بیا ټرتم نشي کولای ښه بیا د دس زور په مسلمانانو باندې نه چلیږي انه بشک ليس له نشته د د د پاره سلطان غلبه او زور علی الذین آمنو پاغه خلکو چې هغه ایمان وروړي دي وعلى ربهم او په خپل رب یتوکلون او باور او اعتماد کوي د شیطان زور او غلبه پچای انما سلطانه بشک غلبه ده ده د دې شیطان غلبه او زور دا پچا دی علی الذین دا په هغه خلکو دی یتولونه چې څوک د شیطان سره دوستانه کوي د شیطان زور او غلبه په هغه چا ده چې څوک د شیطان سره زور دغه کوي دوستانه کوي والذین او هغه خلکو هم به چې هغوی د دغه الله سره مشرکون شرک کوونکي وي د مشرکان او دا نور د شیطان دوستانان د شیطان په دې خلکو باندې غلبه شته په بل چا نشته مزری استاد وی د دې څه مطلب دی د شیطان زور او غلبه په هغه چا ده چې څوک د شیطان سره دوستانه کوي څوک د الله سره شرک کوي نو په مشرک سړي باندې د شیطان زور شته د شیطان په دوست باندې د شیطان د غشته دی زور دا غي څه مطلب دی ریاضه د دې یتولونه معلومیږي دوستانه ټکی دا بدعمل خلق زی او په خپل شیطان رالی او په ځان غالب کوي د دې داسې مثال لکه دشمن ستا زور نه لري خو ته ورته وې ها دا چاړم والا او ته وته ځان سم لې چې اوس مې وها نو لکه دا سړی د چا د زور نه دی خو چې کم سړی وسره دوستانه کوي او ځان ورته سم لې نو دقه شیطان په دې خلکو باندې زور نشته خو کم خلک چې ورته دوستانه وسره کوي او ځان ورته سم لې او دې په ځان باندې را دغه کی راسور کی نو بیا په غوانشتنو دا ټکی ځکه وایو مزاری استاد وایي چې تاسو یو به وایې یو ځای کې نو ویلم دی بل مخکې ورځو کې چې شیطان ته به دا کافر وایي چې په دنیا کې خو تا مونږ تبا کړیو نو دی به ورته په جواب کې ووایي چې زما خو په تاسو باندې څه زور نو ریاضه هلته معلومیږي چې په کافرو باندې په بدعملو باندې د شیطان زور انو او دلته معلومیږي چې په دې بدعملو باندې دغه زورو نو ما ویز په حقیقت کې زور نشته خو دا دوی خلک اسې راغشي دی په ځان را دغه کړی دی را سور کړی دی او چې هلته کې وایي د پلاني ځای کې غونډه څکې دی او دا منډې وایي نو شیطان په خپل خلکو په وګو سور کړی دی چې دل دې زغلې کني ورنه ډان خو پس نه دی راغشتي خا بیا دې د کافرو یو اعتراض داغي جواب کافرو بوي نعوذ بالله قران مجید د الله کتاب نه دی دا پیغمبر چې سوي نو دا د ځانه خبرې کوي ولی پیغمبر نن ملګرو ته وی دا کار کوي سبا وته وی دا مکوي دا کوي نو کدا د الله خبره وینو د الله خبره خود کانی کرخی اخو بیا بدلیږي نه نو قران دا غي جواب کوي و اذا بدلنا آیه کله چې موږ په بدل کې راوړو یو آیت و اذا بدلنا آیه کله چې موږ به په بدل کې راوړو یو آیت مکان آیت ان پسې د بل آیت یو آیات منسوخ کو او د هغې په ځای باندې نوی آیات راوړو والله اعلم او الله ډېر ښه پوهېږي بما په هغه فیدو ينزل شل نازلي دا مخکنی آیات الله لری کی منسوخی کی نوی آیات الله راولیږي په دې کې چې کمی فیدی وی د الله د بندگانو پاغه فیدو باندې الله خبر دی نو قالو دوی وی دا کافران چې انما انت مفتر یقینا ته چې د ځان ویونکې دا ته چې څه خبرې کې دا د ځان وی ملګرو ته نن یو شان خبره او کې سبا وته بیا بل شان خبره کې بل اکثرهم بلکې زیات د دوی لا یعلمون هغه نه پوهیږي هغوی په دې خبر نه دي چې قرآن څه شی دی قرآن سره نازل شوی دی وی الکه قرآن مجید د اصلاح د معاشره د پاره نازل شوی دی چې زمونږ او تاسو اصلاح وشي اصلاح او اصلاح په ترتیب باندې کیږي ترتیب باندې ډایرک نه کیږي دا غي مثال داسې د تاسو ویلیو یو سړی د ډاکټر صاحب ته ورشي زیړې دی وای حضرت زه بیمارم هغه وګوري وته وای غوړ مخوره پلانې شي مخوره دا مخوره سپوره ډوډۍ چایو سره کاوی سره خوره ورغه اصلاح کوي هغه ته دا پته لګي چې دې کې اصلاح ده یو میاشت چې پس ورشي الله غ بیماری لري کړي ورته وی غوخم خورا غوړی ډیر خورا شوده ډیر سکا نو تاسو به سره دا څه کم عقل ډاکټر دی مخکې وته ویلی مخوره اوس وته وی خوره دا خيار دی اصلاح کوي مخکې هغه فایده وه اوس دا فایده ده دقه سي په حکمونو کې دا خلک د احکام سره دونه بلد نو یو حکم راغی هغه کې اصلاح وه بیا چې دا خلک د دین سره بلد شو هغه حکم بدل شو بل حکم راغی وې زه دا د سره دا د ویم استعمالوه چې طاقت درته ملو شي بیا دا بل حکم راغی قل تو توایا نزله یقینا نازل کړی دی د قران لا روح القدس حضرت جبرئیل من ربک د طرف درفستانه بالحق په حق او الله دا قران لګ لګ نازلی لګ لګ ليثبت الذين امنوا د دې د پاره چې الله محکم کی په دې باندې هغه خلک چې ایمان راوړي دي نن آیاتونه راشي د دوی ایمان محکم شي سبا نور آیاتونه راشي بیا محکم شي وهدن او د پاره د هدایت وبشرا او د پاره د خوش خبره للمسلمین د مسلمانانو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به د الله کتاب خلکو ته بیانو نو مکه کې به ته څوک کېناستل نه دا نن که ستاسو خیالي نو چې د رسول الله بلا څه حالت و دا مولیان نه دي دوی چې په دا مدرسو کې دوره وکړي نو دوی چې راشي دلته نو لیونیاني یو بل پسې ګرځي چې چرته به یو سړی چې ما ته کینی او هغه خبرې ورته بیان کم چې کوم موږ ته استادانو کړي دي یو لمزي بل لمزي بل لمزي څوک نه کینی نو ما وی چې رسول الله به څومره درد وو هغه خلک به نه کېناستل دلته یو څو غلامانو یو جبرو یو یسارو او یو دوه کسه نورو چې پیغمبر علیه السلام به دوی له ورغې او د الله کتاب به ورته وي نو دوی به ورته غوږ کېښود هغه عیسیانو هغوی به وی واقعي دا خو ماغه خبرې دي چې کوم زمون کتاب کې دي دې کافرو الټه پروپاګاندا شروع کړي دا رسول الله چې دا قران دغه کوي دا قران الله نه دی را لېګلې دا وته جبر خو دو هغه استاد دی دی یسار استاد دی دا بل دی دا بل دی قران مجید د دې خبرې مختلف جوابونه ورکړي دي نه نه جواب دا دی الکه قران پیغمبر ته جبر څنګه خو دو یسار وته څنګه خو د خو عجمی سړی دی عجمی خلق دی عجمی کس دسی کتاب چې فصیح بلیغ کتاب رسول الله ته څنګه خو ده اوس یو څه په انګریزي نه پويګم او دې سړی له انګریزي ورزي نو تاسو وایې دته د انګریزي دی استاد خو دلې ده نه لکه څه خو سره په دې پويګم نه څنګه ما وته خو دله جبر او یسار په عربی د په داسې خسته عربی باندې د سره پویږي نه نو هغه څنګه دا د عربی خسته کتاب رسول الله ته خود نو وی ولقد نعلم تخویف دی او یقینا منګه پویګو انهم یقولون چې یقینا دا مشرکان وی دا مشرکان وی انما يعلمه بشک تعلیم ورکې دی پیغمبر ته د قرآن سوک ولا تعلیم ورکوي بشرون انسان الکه کم انسان کله به وی جبر کله به وی یسار قران مجید داغه بیان کوي لسان الذی جبا د هغه کس یلحدون الیه چې دوی میلان کوي نسبت کوي د قران هغه ته اعجمی او عجمی ده وی دا قران وته دی خی نو داغه ژبه خو عربی نه ده عجم عجمی ده وهذا لسان عربی مبین او دا قران دا خدا جبا عربی خکارا ان الذين لا يؤمنون بآيات الله یقینا هغه خلق چاغوی مان نروړي پایاتونو د الله لا يهديهم الله هدايت بونکي هغوی ته الله ولهم شته دی دا غوی د پر عذاب علیم عذاب درناک الکه پیغمبر د ځان دروغ نه وی پیغمبر د ځان خبرې نه جوړی دروغ سوک وی انما یفتر الکذب یقینا د ځان وی دروغ الذين هغه خلق لا یؤمنون چاغوی مان نه وروړي به آیات الله آیاتونو د الله و اولائک او دغه خلق چې دي هم الکاذبون ماغوی دروغجن دي بیا دی تخویف دی د هغه خلکو د پاره چې د ایمان نه پس بیا مرتد شي من کفر بالله چا چې کفر وکړ په الله من بعد ایمانه پس د ایمان دا غنه یو ځلې کلمه وی مسلمان شو او د هغې نه پس بیا دی مرتد شو نو د هغې لپاره رستو بیان رستو راځي چې فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظیم خو یو دغه تی وباسي یو صورت هغه صورت دا دی مسلمان دی مخلص دی کافر ګیر کو چې په ګیر ک مړکې وته وی کلمه د کفر وایا او کني مړکو دی نو د د پسله کې ایمان کلک پروت دی خو د مرګ د یری د وجه نه دی په خلی د غوي هغه د کفر کلمه وای نو دا سړی د دې عذاب نه خلاص دی دقه ستاسو ویلی او بم وایه حضرت عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنہ کافر رونیو د د پلار مرونیو حضرت سمیه د د مور مرونی ولا او وهلې چې شابه کلمه د کفر وایي مسلمانی پرې دی مور یې ولا مړ کړه پلار یې ولا مړ کو وته وی تام مړ کو نو د د مجبورې د وجنه هغه د کفر خبره وکړه رسول الله ته چا خبر راولېږه چې عمار مرتد شو د ایمان نه وړید رسول الله وای کله اس کله د سنې شي دغه ماته معلوم دی د سر نه تر خپو پورې هغه د ایمان نه ډک دی چې ګورو دی کې عمار صاحب راغی او چاړي څه چل دی وای حضرت مور امرا لمړه کړه سمیه پلار امرا لمړ کړه یاسر او زم مړ کولم د مجبورې د وجه نه ما د کفر کلمه ویله رسول الله اسلام وته وای زړه دې څنګه وای زړه مې په ایمان باندې کلک وو رسول الله ډېر خپه شو ورته وای یاسره که داسې د سره بیا وکړه ته سره بیا هم داسې کوه ګیر شوې مړکۍ دی او د مجبورۍ د وجې نه د کفر کلمه ووایي نو دی کې سړی دغه ګناهګاریږي نه الا من اکرها مگر هغه څوک چې په هغه باندې زور وکړي شي او په زور په څوک د کفر کلمه وایي وقلبه مطمئن او زړه داغه مطمئنی بل ایمان په ایمان ولکن من لیکن غیر پکې هغه څوک دی شرح بالکفر چې هغه کولاو کې کفر ته صدرن سینه او پزړې قبول کی اقا سړی غیر دی فعليهم شد پر خلکو غضب من الله غضب د الله نه ولهم شد د غوی د پر عذاب عظیم عذاب لوی ذالک دا خبره ولی هلکه ایمان دی وو ا دی پریخو او بیا لاړی کفر ته نو دا ولی ذالک دا عذاب بانه مستحب الحیات الدنیا په دی وجه چې دوی خوخ ک جون د دنیا علی الاخرت اپ اخرت وان الله یقینا الله لا يهدي القوم الكافرين اغه هدایت نه کوي قوم کافر ته اولئک الذین دا هغه خلق دي تبع الله علی قلوبهم چې مهر والد الله په زونو داغوي زړه دین ته سوچ فکر نه کوي وسمعهم په غوګونو داغوي غوګونه د دین خبره نه مني وابصارهم او پسترګو د دوی سترګې انکار کوي د دین موقع ته نه ګوري و اولائک او دغه خلق چې دی هم الغافلون دی بے پروا دی لا جرما یقینا په آخرت کې ټول خلق چې دي هغه په ګټه کې دي که په تاوان کې دي او په خساره کې دي دا خلق دي لا جرما یقینا انهم دوی چې دي فل آخرت ای په آخرت کې هم الخاسرون هم دوی په خساره او په تاوان کې دي بیا مسله ده یو سړی سره ظلمونه هم شوي دي دا نه چې ته په یو علاقه کې اوسې او کافر د باندې جبر کوي او د جبر د وجه نه هر وخت کې د کفر کلمې وي چې زه بس الله اجازه کړې ده دا خو هغه وخت کې چې مجبوري وي او چې د دې خلکو نه خلاص شي نو بیا وسره اوسېږه ما بیا صادر پوګوانیا شو دغه کېږه ځان ته وباسه خ او لاج نغدي ثم ان ربک بیا پس د دینه چې دا خبره دی ووریدل نو دا اوس ووره چې ان ربک یقینا رفستا للذین هاجروا داغه خلکو د پاره چې هغوی هجرت کړي من بعد ما فتنو پس داغه نه چې هغوی ته تکلیفونه رسیدلی تکلیفونه خو ته ورسېدل بیا د هغوی نه هجرت وکړو او ثم جاهدو او بیا د دې ظالمانو سره جهادونه وکړو و صبر وو په تکالیف باندې او په مشکلاتو باندې صبر وکړو ان ربک یقینا ربستا چې دی من بعدها پس د دینه لغفور الرحیم هغه بخون کې او رحم کوون کې دی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجل آخرتنا خيرا من الأولى دعا وکړه یا الله ته زموږ رضا شي یا الله خپل فضل او کرم په موږ باندې وکړي رب ته خپل رحم زموږ سره کړي یا الله زموږ د حالات اصلاح وکړي عقیده زموږ درست کړي عمل زموږ درست کړي معاملات رب زمونږ درست کې اخلاق زمونږ درست کې رب ته خپل توفیق زمونږ سره شامل حال کې د خپل عظیم کتاب صحیح پوی را تراکي د خپل خوږ پیغمبر علی السلام په حدیث هم صحیح پوی کې خاص کر دا کم کتاب مونږ شروع کړی دی رب مونږ ډیر کمزور یو ته زمونږ سره نصرت او امداد وکړي په دې صحیح پوی کې د پوی سره رب د قران او د حدیث اتباع زمونږ نصیب وګرځي ربه د دې خیر او د دې برکت مونږ له دنیا کې مراکې زمونږ بچو کورنو ته ورکې په قبر کې ربه د دې خیر برکت راکې پرس د قیامت خاص کر په میدان حشر کې رب د عظیم خیر او برکت نه مونږ ته محروموي خپل ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډیر خو کی الله دوی له دې راتلو د دې کې نستو په دنیا کې هم الله اجر ورکړي آخرت کې هم الله اجر ورکړي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 وکړي چې کم ندي راغلي الله پاک په خیر او خوشاله سره خپل وطن ته راولي د کوم ملګرو خپل خپلوان بچي په سفر باندې دی غوي ته دعاګانې وکړي چې الله سره تللی دی الله کامیاب کړي او صحیح سالم خپل وطن ته کامیاب راولي وصلی الله تعالی